جرګه کې د دې سایان یو مشر حق دی هغه ته شمعون وي نا جرګه په یو نخرو جوړ کړی دا یو دروازه ده پکې هغه ته بهشتي دروازه وي جنتی دروازه چې په دې سره ورننه وخت نو بس نه د دې جنت دا زمون دي سنیان انداز بهشتي دروازې جوړ کړې د قبرونو سره ویدا جنتی دروازه ده چې په دې سړې نه نو خپل ارث شي ته جنت ته ولا دا دې تایانو نقل کړي نو ال تک یو کټ پروتي او کټ باندې صابر بدلې د دې د الوی پوک چې دې د عیسایانو مشرغه په ویټ کنسټی کې ناس اوس دا موجوده په پوک چې دې نو خبره مې دې پورې کوله چې عیسایان هغه پوپ چې د دنه یو یو دمخ کې یهودیان هغه دومره پیسې ورکړي زهاب کې اعلانات شو په اخباراتو کې چاپ شو هغه وی وی دا اوسه پورې چې زمونږ د عیسایانو دا عقیده چې یهود عیسی علیه السلام وجل دی نو دا دروغ دی یهود نه دی وجل هغه د دنیا د اسلامي اقدارات کې په تفسیر رااله ویتم مقتان نو خبر ته د سر لس سو کال نه مخکې وایو چې عیسی علیه السلام چا نه دی وجل وما قتلوه وما صلوه یعنی یو سړی خپل د مذهب بنیادی عقیده در ختم کی د يهودو په شرارت دا څه مذهب دی عیسایانو چې تاسو کراس وړاندې او په جنډه باندې د کراس نه خلا درې څلوېښ ملک دي د عیسایانو په هغه جنډه د کراس نه خلا ځکه دا کراس د دې پنځمه عقیده ده دې ته د کفاره عقیده ویلي خبري نوراري تو اعلان وکړي چې يهودو عيسى عليه السلام نه وجل او دا چې موږ په دې الزام تړو دا د يهودو په سارا ځکه چې يهود وای چې د عیسایانو دا عقیده چې زمونږ غسړې دی وجلې د قوم سره به همیشه نفرت وي نو يهود دمر پیسې لګول چې هغه ټوپي خپل د اعلان نو څوک چې د کوم عقیده اعلان کی د هغه عقیده دی نو خپل یو پنځمه بنیادی عقیده بدل کړه دا اوس یو څه من بعد ما جاءتهم البينات پس تدینا چې برال دوی ته معجزې سرګندې خو د خدای منشدا او حکمت دا چې دوی کې دې قتل وی ولكن اختلفوا لكن دوی اختلاف وکړو قتلونه وکړو یو بل سره کله خدای فخر نو دنیا کې بدا فساد او اختلاف نه ټول خلق به تیار لري نو خدای حکمتونه دې په دې ټول کارونو کې خلقو کې اختلاف پیدا کړی دی اختلاف هغه رد د مذهبي اختلافات دی وکی او دا د حق او د باطل د جدای د پاره یو ضروری و ټول خلق ته حق او د باطل په صفته نه فمنهم هغه اختلاف دا او فمنهم من آمن چا ایمان لرو ومنهم من کفر او چا کفر اختیار کړ دې خدای وی ګردار سلامه د حکمت مطابق دي ولو شاء الله قد خدای فخری مقتتلو بی کی بدا جزرنی ولكن الله وقال ما يريد لكن خدای کوي چې څنګه خدای دې لوی خدای بیان شو چې دا اختلاف هم د دې لوخ دی د حکمت مطابق ته کوم کې پیګو کوم کې پیګو او حضور پاک ته تسلی ورکړي چې ستاپ دغه قوم ته چې تر علی ګل شي دي کې د سوق مؤمنان او سوق کافران لکه طوفانو قومونو کې چې دي نو دا مؤمنان بس کوي دې مؤمنان ته غدم حکم غیر آیا دی چې د خدای په لار کې به خرج کوي فمنهم من آمن د مؤمن دا تقاضا و چې دی به وستا کوي یا ایها الذین آمنو اغه خلق چې تاسو ایمانونه وروړي دي انفقوا لګوي د خدای په لار کې مما رزقناکم دا مال دولت نه چې مونږ درکړو خدای وي ما درکړو د زما په نوم لګوي من قبل ان یاتی یوم وان د د دین چې را بس یو ورځ د قیامت ورځ یادې لا بیع فيه پای کې د خرید فروخ ني به بس نه کمل ځان لا پبا نه شي اغشتي پیسې له ور سره کوي ولا قلنا نه د دوستانه پکاري بغیر د نیکانو د دوستانه یو دوست بدل خپل عمل درنکي چې والا زما دا یو عمل ستاسو والکافرون هم الظالمون کافران زیاتی کون کی دی اغیمان او دولت او خپل جان په ناجایز زینو کې لګی تاسو غره د دوی د نقل نظام ساتو ظلم دی ته وی وضع شی فی غیر مرتبه مرتبته یو سیستا غلط ځای کې کې خودل نو کافران ظالمان دي دوی مال او دولت په عباس لګي نو تاسو دا غي د نقل نظام ساته تاسو د خدای په لار کې لګي مدارس په جوړ کې جماعت په جوړ کې نیکان تور کې د دین کتابونه په واله جهاد کې لګي حد دې لوی خدای بیان او چې ګوردا سي راز براشي چې دا دربار کې نه سفارش چلیږي بغیر د اجازه نه نه دوستانه چلیږي او نه خرید او فروخت کیږي دا دغه لوی خدای بیان دی په دې راتلونکي آیات او د مخ آیاتونو کې د رسالت بیان شو او استخدام تعالی د توحید بیان دا آیات کرسی د دې تخیال کوي ځکه قران شریف کې لوی آیات ده او دې ته د سورته بقره او د قران شریف زلوي حضور پاک دی او صحابی نه تپوس کو دی ابن کعب نه وکم یو دی آیات ته په قران شریف کې هغه آیات کرسی نو ډیر خوشاله شو حضور مبارک ته شایلم دی زده آیات کرسی هر مانځه نه پس چې سړی وای د نسائی روایت ته سنن نسائی چې د دوه د جنت په منځ کې صرف مرګ یا پردله چې مرشي نو په مخه د جنت آیات کرسی چې سړی چوپ کی پدا یا د دې کېدو وخت ولولي خدای د دې د کور او د مال او دولت حفاظت هدا په صحیح حدیث کې راغلي دي د دې آیات کرسی بیان دا یادم کې وایي چې د کېږي دا پدان چوپ کوي دې کې د خدای د خپل صفاتونو بیان الله لا اله الا هو که عبادت خایږي د مال یا د جان ناغه د خدای سره خایږي د خدای عبادت وکړو لا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اسم اعظم وي ورنده جمله شو الله خدای چې دې نشته د لایق د عبادت بغیر معبود صرف دغه یو ذات دی الحي القيوم جمدی دی ازلا و ابدا موجود دی تخپل وجود کی چاہتا محتاج نه دی تخپل موجود دی القيوم او درون کی د اسمانونو زمکو دی د ازمکه اسمان انور اسمانه په دې نظام باندې محفوظ ساتون کی دا یو خدای دی امی پیدا کړی دی امی ساتي دا ځمکه د نور سره نږدې نشوه او نور د ځمکې نه لري نشو سپوږمۍ چرته د بل ستوري سره په ډغره ورمراله ټول ترتیب په یو نظام په یو ترتیب روان دی دا د چا کار دی دا د غلې خدای کار دی نو القیوم او دون کې د اسمانونو او د ځمکو د نظام دی قیوم د خدای صفت دی دا زر بدل چاته نه او دا د خلق نوم د چا عبد القیوم کیو نو ورته وی قیوم قیوم د خدای دی الحي پختل موجود دی خدا معنا خود آئے خدای پختل هسته کی چاته محتاج نه دی القیوم او درون کی راسمان او زمکو د ټول جهان دی دا د صفت شو دریم جمله لا تاخذو سنتم ولا نام نمی سی بلر پرکالی او خوب نتی پرکالی رازی دا سڑی لکه دا طالب چې دا سبق وقت دا سی تالی وی دی تالی تا سنوی او نام دی گیر خوب تاوی سوال دا یره د اسمانونو ازمکه او د انو اسمانه په خپل حکم درولې دي نو دا خډیر لوی مخلوق ته خدای پاک دستوري کیږي او چې سړی ستړي شي ناغله سور دي خوب ورځي نو خدای دې خبر نه پاک خدای ارسو درې خستړي کیږي نه خدای ټول نظام چلی خود کیږي نه او مر دا خوب وردا د جن نه خلاف کار دی چې خدای جمع دی اها نو دا هغه په جون کې خوب نه راځي نه په ترکالی راځي ځکه د ود سړي یا د ود هسته مثال د مړي دا خو به هغه په حیات کې نقصان ناشي نو نه په ترکالی راځي نه په خوب راځي درې جملې شي د خدای په صفت کې لا له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص ملک د دې هغه چې په اسمانونو او زمکو کې دی دا د خدای مالکیت دی خدای د هر څه مالک دی دا نور د چا دی دا سپمه د چا او دا ستوري د چا دی دا زمکه د چا دی مو غلانو چې د ازمکه وا د ازمکه زمون د نیانا مشره ده او د انور زمون د نیکنه مشر دا ټول د خدای دی خدای راوستي دی او خدای به الی که چا ازمکه ورکی نو د یو څو ورځې اختیار دی زه بل تفاتش نو ملکیت د هر څه د خدای دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هغه مالکیت شو اوس د حاکمیت ته څوک دی هغه کس چې سفارش کوي د خدای په دربار کې د چا لپاره بغیر د حکم د خدای دا څه سوچته چې د خدای په دربار کې څوک خلاص کی د خدای دربار کې څوک هغه سفارش نشي کولی لکه د دنیا سفارشي قهري او جبري او غرضي ناغه بادشاہ وزیرم تنروبل کې سفارش نه منم سال لوت نه راکې سال زما خلاف محاذ کوي سال ما بدنامي یې رشتہ داری مجبوری ته نو نه خدای د چانه مجبور دی نه خدای د چانه او حاجت لري نه خدای پاک کني داسې دي چې خبر نه دی د چانه نو دنیا کې چې کوم سفارشونه یو بادشاہ حاکم تکیږي دا سفارشونه د خدای دربار کې نشته د خدای دربار کې د شفاعت کې پیغمبران شهیدان بزرگان خو د خدای د اجازت نه پس خدای پاک ورته عزت دې بنده سفارش وکړه نو خلاصې به خدای د دغه په یو عزت کې د دغه په عزت که هر شفاعت په خدای دربار کې نشته قل لله الشفاعه جميعا من ذا الذي سبت يا غزار یشفع چې شفاعت سفارش به وکړي د یو بل سړي لپاره عنده په د خدای په دربار کې مگر الا باذن مگر که چا ته خدای اجازه ته دا پوری شي هغه د خدای د اجازه نه پس نو خدای غ حاکم نه چې څوک په جبر نشي کولای بل جمله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دا د خدای غلوی علم محیط بیانوي خدای خبر دی دا را حالات نه چې مخکې د مخلوق نه دی او رسته د مخلوق نه دی د مخلوق ته پیدا کېدو نه مخکې خدای ته ارث معلومو او دا مخلوقات چې تاسو وینئ د دې د ختمېدو نه پس هم ورته معلوم دي یوا یا دا د انسانانو مخکې چې سکیږي دا بي چې ویني خدای د دینم خبر دی وما خلقه ما دا خبرونه چې انسانانو نیوی هغه پټه خبرې چې موږ ته نه دی معلومه دا ظاهرنا خدای خبر دی دا باطنونه من نیو خبر چې د انسانان نو پیدا د مخ کې څو تاسو خبرې چرته یو ډاکټر ستا یو فلسفر ستا یو بادشاہ ستا چې دوی د انسانانو مخ کې څو او دا غینه مخ کیسو او دا ازمکه دا کم نه راغلی دا یو خو خیالي خبرې دي داروان وای مخ کې بنی آدم بيزو او د بيزو نه مخ کې چنجو او د چنجو نه مخ کې دی ملک او د ملک نه مخ کې قبر الکه دا قبر نه مخ کې سو اخر کې به وتريږي یره نیمه خبر ته نو د مخ کې نه وای چې د دې خبرونه څوک نه وي او تاسو خبرې چې موږ نیو د ازمکه به کوم خالاله شي احاطه نشي کولی سو د یو شي د معلوماتو د خدای نه هیڅ ته پته نشي لګېدی د معلوماتو د خدای مګر الا بما شاء مګر هغه قدر چې د خدای خوښ شي خدای که چاته یو سیس خودلو غواړي نه هغه مرده ته معلومیږي کني خدای ته چې څه معلوم دي دا چاته نشي معلومیږي زه خو یو ما اوس کتاب کته دا دم روانو میږي چې ما تستر ګمان نه ښکارې د روان حیران خدای په دوک کې دماغ شته دغه غوګونه شته دغه سترګې شته دغه پوز شته دغه خوراک شته نارینه او زنانه او اندامونه پکې شته ځکه نارینه د نارینه زنانه د زنانه د خوراک ځای پکې شته د دسمات ځای پکې شته حرس پکشتا غصه پکشتا جنگ پکشتا چکلا ګور پکشتا دا ټول سيزونه په دکې څنګه راغلي موږ تکار نه او دا ټول پکې خدای پوره جوړ دي عقل باندې یو میږي ته چې دې چې خدای دې غصه کوي کنه میږي چکلا کوي کنه بل میږي سره جنگ کوي نو فکر پکې دی ماسله پکې دی پویا پکې دا چې ما پکې دا د شهوت په خوراک پکې دی اگې چې نرا خوځه پکې هر څه پکې پوره دی او پښتو یې مخکاري دې زرا کې دا ټول نظام پوره دی هغه کې روح دی هغه کې هغه تنفس نظام دی د تا غشتلو رجونه دې پکې زیرا زی پکې صاحب پکې اخی امین ته پښتو یې خبرې نه یو ماشم کې کتم حیران مش نو د خدای د معلومات علم دا چاته نشي راځي مګر دمره قدرې چې خدای چاته کوي مونږ ته دې لږ څیزونه خو دې یو انسان کفته د خپل ځان نه لګي دا یو یختنی د ګیره یو ماشین دی هغه ته قربین وي کای کوم کې خو نه دا غټ پکې ښکاری نو دې کې رګونه ښکاری ګلکاری او یو د شګې دانه چې پای کې کې نه هغه نه دومره ګټه جوړه نو ګوره د دې کې رګونه لاري پکې د دوه نخي پکې د غوالي پکې پکې نو به پته لګي چې را تل تدې علاقو کې تیر شته کوي ها نو خدای چې چا ته سو خو یا غدي کني د خدای ته معلومات نه د سمندر پته چا ته لګي نه د غرونو او پینځه اربع کرته د نور نه غټ دی دا نور په دې ځمکه نه دیار لس لکه کرته غټ او دا قطب ستوري دا د نور نه به سلور پنځه زره کرته غټ او یو تو ستوري دی اډیر لري هغه د نور نه پینځه اربع کرته غټ دی نو پینځه اربه نورونه کې جوړېږي دې مخلوقاتو کې د خدای سره آشنا زمونه دی او د کائنات دا عام ستوري د ځمکې نه د ځمکې پته چاته نه لګي چې د ځمکې څه ده د ځمکې داسې علاقې دي چې اوس پورې د انسان نه ورغلي دا الجزائر من بمویدلی دې کې د شګو یو دسته ده د دې ټول پاکستان عمره دا ټول پاکستان موجوده دا یو هزار میل اوږد دی او پنځه سوه میله پلن دومره صرف د شګو صحرا وه په الجزایر کې صحرا اعظم فرانس الجزایر پرېښوده هغه صحرا یې نه پرېښوده ځکه هغې کې تیل دي هغې ته ټول آمد ورست او هیلیکاپټر دی دې کې څوک ګرځېدی نه شي یوه شګه د ټول پاکستان عمره نو خدای ولا یحیطون بشیء من علمه احاطه څوک نشي کولی پورا پور نشي کولی څوک د معلومات د خدای په معلوماتو کې دی شي الا بما شاء مگر هغه قدر چې خدای خوښ یو یو انسان ته ښه د خدای د معلوماتو چاته پته نه وي نو د خدای معلومات ټول مخلوقات آیات کرسی کې لس جملې او په هر جمله کې د خدای یو یو لوی لوی صفت ته اشاره بعض جملو کې دو دو صفتونه ذکر خنه مخکې د پیغمبرانو ذکر شو د رسالت د مسلې بیا د توحید د مسلې او د خدای د صفاتو ذکر شو نو د رسالت او د توحید مسله دا د اسلام بنیادی اصول دي خدای پاکوي پس دې بنیادی اصول د بیان او د ذکر نه که یو سړی ایمان نه قبلې نو د خپل اختیار دی اسلام کې جبر نشته لا اکراه فی الدین جبر نشته د دین په خبرو کې جبر نشته په مسلمانانو په مسلمانانو د یو سړي کې اسلام کې دا حکم نشته چې یو سړی د فزور مسلمان کی خدای حق او باطل مون توازن کړل حق لارم سرګند ده او باطل لارم سرګند ده د اسلام تعلیمات لکه د نور په شان روښانه دي چې څوک قبلین ډیره کړه چې نه قبلین سزا به تخپل خوري لا اکراه فی الدین زور نشته پچا په مسلمانانو کې په دین کې چې خامخا مسلمان یو سوال دی دا جهاد چې مسلمانان کوي نو دا یو قسم زور دی کنه نو دا یان درو جهاد د دې د پارنی چې یو کافر په زور مسلمان کی جهاد د کافرانو فساد او د شر د ختمولو د پاره خدای پاک دی دنیا ته چې کوم نظام را لېږلی چاہے کې د ټول جهان خوشحالي او امن دی هغه د اسلام نظام دی نو د دین او د اسلام نه چې څوک د غاوت او مخالفت کوي دا حقیقت کې فساد خوري نو دیم که په خپل کفر باندې پاتې په اسلام حکومت مني ذمه قبلای جزیه ورکړي نو دي جهاد حقیقت کې د کافرانو د فساد د ختمولو لپاره کافران یو اور بلکی تبزی غور بمن کې دا جهاد دا غور ختمون دي نور کافر تزور مسلمانون نشته که یو کافر مسلمانی گینا تی پتور مسلمانو لنشی یا دین که سړی حقیقت تو گوری نو دین وی گزره مانو لوتا گزره مانو خسک پچاڑو پزور کوری نشی که تقلیل ورته دی وی زه مسلمان مسلمان معذورین نه مری نه هغه مسلمان نه نو په دې خو څه د چا جبر ورکول نشي اولائک فی الدین لا تکرهو احدا فی الدین چا باندې جبر مکه په دین کې چې مسلمانې کې پزور او یو پخت اسلام او د مسلمانانو نه پخت یو سړی مسلمان شي به نن نه کوي زکات نه ورکوي حج نه کوي غلا کوي جواری کوي د باندې په سزا جوړیږي دنیا کې چې څومره عملونه خدای مقرر کړی دا د انسان په اختیار کې دي که موږ کوي او که نه کوي او چې موږ نه کوي نو سزا به خوري حضور عمل کې ګر ثواب ني که یو سړی ته د مرای نه ونی سي موږ یو کې نو ثواب خدای نه کیږي نه غاړه خلاصيږي اختیار پر انسان لا ورکوي ورته ویلي دي چې موږ دونه کنه دا سزا به خوري یو سړی اخلاق کوي او دی وی زیاره خو ما غلا وکړه نو څه چل شو نه په مفسد لاس به ورنه پریږي نو په عملونو شریعت سزاګانې مقرر کړې دي دا رنګ کې یو سړی مسلمان شي او بیا کافر شي دې ته مرتد وي سر به پریږي ځکه دې دا قانون باغی شو د دنیا نظامونو حکومتونو ته وګوره چې د حکومت څخه باغی نه هغه حکومت هغه سره نه برداشت کوي یې قطعي امر کې ته چې روس کې د سوق د روس خلاف سوې او په امریکا کې د امریکای د حکومت او د نظام خلاف سوې نو د حکومت باغی هغه حکومت نه پریدي نو د خدای باغی هغه له سزا مقرر ده که یو سړی وي خیر دی روسیانو کې روس ته خصوص نشي ویل خو په دې خلاف سوې نه ما په دې څه نه وي نو خو د دې مطلب دا دی چې د انسان بغاوت یې جرم دی او د خدای بغاوت کې معمولی جرم دی نه د خدای د باغیم سخت سزا مقرر ده لکه د یو حکومت د دنیا د حکومت چې د یو باغی سزا مقرري مرتد یو باغی نو باغی له سزا ورکړي لا اکراه فی الدین او په چا باندې زور کې نو حقیقت کې دا زور هم زور نه دی جبر په هغه سیس کې استعمالېږي چې هغه د سړي د ضرر د باره او چې سړی خپل خیر شر نه پیژني او ته د خیر کار ته زور کې نو دا حقیقت کې جبر نه دی هغه ناپوه دی لکه یو ماشوم ناجوړی مور پلار یې راسم دی او په زور ولا خوله کې دارو اچي نو دا څوک ویلی شي چې یاره دی دې ماشوم باندې ډېر جبر وکړي اما معصوم په خپل خیر شر پیږي یا یو سړی ځان د ګاډي مخې ته غورځي ته ولا د کور کې د ګاډي نه بچ کی یو سړی دریاب ته ټوپې ته د مړای نه ونی سي خپل غورځي هغه بکیږي نه دین کې کو چا باندې زوري دا زور دا هغه د خیر د پاره دی دا هغه د شر د پاره نه د اسلام علاوه ټول جون لار چې دي هغه کې امن نشته هغه کې هدایت نشته اثر یې کم دی د غربي هغه په انسان کې د انسان د پاره ډیر سيزونه جوړ کړی دي خو په خپل انسان پکې پروت دی د انګريزان ګوره د انسان د خدمت لپاره ډیر سيزونه جوړ کړی دي د انسان لپاره په بار سيزونه مهنت وکړو اوس په مهنت کو نه موټر ته جوړ کو جدي ته جوړ کو لارې ته جوړ کړي کپڑے باندې مهنت کو نه قیمتي کپڑے جوړي او بسکټي جوړي ډبل ډوړې جوړي خاص کا جوړي فیشنونه جوړي خو په خپل په انسان باندې محنت نه شي داري انسانيت ټول کې د کته دي چې یو قوم د سپو سره بدکاری کوي او داري سرکسونو کې دی چې خځې سره سپي بدکاری کوي دي ته خلک ګوري او د یو قوم د سړو د خصوصي پته نه لګي چې څوک پیواره شاملات د قوم چې د حلالي او د حرامي پته نه لګي دا خو د دې هغه انسانيت آخري درجه لو دی او تبا نو د دنیا د سيزونو باندې محنت پر انسان لپاره هر څه جوړ کړ خو په خپل په انسان باندې محنت نه نشي چې د انسان د کوم اخلاقي د د جنس دی اسلام کې دا خبرې اسلام کې زیات په انسانیت زور دی دا نور خبر خو د انسان د خدمت لپاره دی د بادشاہ له کور جوړو د بادشاہ کم نه کې یا ملما د موټر کراغ موټر دی ولا صاحب ته تیل دی پکې واچو او خو دغه کې ورو او د ملما تاسو نه کې یو سړی پاس راغی استه دی ورته غوا واچو لاس لدی زین برابر کو خپالاز او د تور تاسو نه کې دی د انسان له سورلی جوړ کړ خو د خود انسان تپوس کې کنه کې نو دنیا کې پروت هغه قوم دي چې څوک د اسلام نه لوي او ټول مسلمانان چې د انګريزانو نقل کوي دین د قشان پکند کې پروت دي دا خځې چې لوسی ګرځي ته د دې د اخلاق نه خبر هغه خځې چې په پاک دانونی په حیا او په عزت کې دا انسانان دي او چې کوم ګرځي په بازارونو کې دا سپې دي نه انسانان دي نو سپې انسان کې فرق د سپې د سپو په کنه لګي او د دین په کنه لګي انسان هغه چې په فرض دی دې په انسان محنت نه وکړي د انسان په تور محنت په دنګله ولا جوړه خدای اخلاق تبارک د شیطان لار په خیر طاغوت هغه څه کوي چې سړی د خدای نه ګمراه کوي نو شیطان ته وي لیډرانو ته وي هغه لیډر چې هغه د اسلام نه لري او خلک کم دي ته ورګي په مختلف اوازونو دا طاغوت دی فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار وکړ د طاغوت نه زه نه منم دا طاغوت شیطان نه منم د شیطان په لار کې څه روان دي دا نه منم ويؤمن بالله او عقیده لري په خدای فقد استمسك بالعروة الوثقى نو بشک دونی ولا غره مضبوطه یو ستن تخریجی او غی دی کندی او غطلا کلاس دیونی تی نو دی یعنی کامیاب شو دا هدایت اغا لار چا جنت طرفی دلی دا غطین دا سوا دا عربو محاورا چې څوک ایمان لري نو دی د خدای په دوستانو کې وي او چې څوک طاغوت ته روان شي نو دا د خدای په دشمنانو کې وي د خدای د دوستانو لار جنت ته ده او د طاغوت د دوستانو لار اور ته تللی ده نو خدای وایي الله ولي الذين آمنوا خدای ته دوست دی مرګره دی امداد کوونکی دی کارساز دی محب دی دوست دی دا هغه خلق چې ایمان نه لري یخرجهم وباسق د تعذی من الظلمات الى النور د تیارو د کفر او د گمراهۍ نه رڼا د اسلام چا چې خدای سره دوستانه او کړه خدای ورته لار د هدایت کولوي او چا چې د شیطان سره دوستانه او کړه نو د شیطان لار ورته کولوي چې کوم مسجد تلان دا مسجد سره مې درمه د بدو خلکو سره چې په اجرا کې کینو نو د سینما او د ټلویزیون او د بندو خبرو د نه هغه د نه لږک شي په دې چې زم کې وراله او چې د نیکانو سره خبر وره د آخرت فکر د سره پیدا شي د مستقبل چې د دنیا تر هغه ما څوک راځي په تل فاضل نشته راغلو زه چا پیدا کړم زنده سره هغه د دنیا سره بستا والذین کفروا او هغه خلک چې کافران دي او یاهم الطاغوت دوستان د دې شیطانان دي لیډران دي ګمراه لیډران د لیډرانو نه خدای سات ډېر پاکستان لیډران یخرجونهم من النور الى الظلمات دا شیطانان او داسي دا خپل دوستان دروا د هدایت نه تیارو د کفر دروا نه کفر تیارو ته وو اولئک اصحاب النار دا خلق خائندان د اور دي هم فيها خالدون دی و تبی کې همیشه د خدای د ذات او د خدای د صفاتونو بیان شو او د خدای د دوستانو او د خدای د دشمنانو بیان شو اوس خدای د قیامت یو مثال ذکر کړ او دا غلوی خدای د هسته او دا هغه د قدرت یو نه ذکر کوي دی او قصې په شکل دی او پیغمبر مناظره شي د بحث شي د یو بادشاہ سره هغه ورته د خدای استی بیانای دی د خدای استی څنګه نو د خدای د وجود او د خدای چې اسمانونو او زمکه دا ټول ټینګ کړی دي دا غوی مثال کوم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آیا نگوری تا ندی ندلی ندی معلوم کرو آیا تڑی نو خدای باسی ورکړه نو د خدای په ذات کې بحثونه شروع کړل ابراهيم عليه السلام دا بادشاہ دی او مشهور دا چې نومي نمرود دی دا عراق بادشاہ او عراق کې ابراهيم عليه السلام هم پیدا شو ابراهيم عليه السلام یې غوښتي او بحث ورته شو چې دا د اور د غردیدو نه پخته او که مخکې د دار عالمان وي ناری ورته یې ته پدې نه پیږي چې دا خبره نه کوي وی خط یو خبره نشي کولای هغه خدای کانه خدای وی خطا څه خدا خبره شروع کوي ورته بدو ورته دا بادشاہ له ورته بادشاہ له چې خلک ورغل نو سجده به ورته کوله چې دی وایي د سجده نه کړه او ورته پخار شو روسیان سی دا خیالات والا د خدای نه منو خو چون کې د لوی هسته منل دا د انسان په طبیعت کې دي نو دا غزان ته وایي دا روسیان خدای نه مني خو لوی هستی کارل مارکس وایي یا لینن وایي یا انجلیز وای چینیان خدای نه منو خو موجودین ته لوی سړی وای ځکه یو لوی هستی منل دا د انسان خامخا سړی مجبوري یا غزین نو دلته قسم یا غزین کنه وی جمدکول او ملکول خو زم کوم یو سړی راغسته یو سر په ترې کې بل جمد ابراهیم علیه دا دمرا زناور دی چې مرکول او جمدی کول په مطلب نه کیږي که زه دې په یو نو وخت کې تیر شي اسانه خبره ورته کوم یې خدای ما خدای نه دې طرف نه مر راخېږي که ته خدای نه دې بل طرف نه راخېږي نو خلو یا غلا نو خدای وای الم تر ال الذی نګور هغه سړی ته حضور پاک ته یو ما پاتم وای دا سړی واقع دی نه دا وایي حاج ابراهيم چې بحث کړو د ابراهيم عليه السلام سره في ربه تبارك رب داوک چې ستا خدای څوک دی په دې وجه بحث کو انا تعالی الله الملك چې خدای ورکړو دل باسي یعنی خدای باسي ورکړنو ست خدای په باسي ذات کې باسي اکان ابراهیم تا وقت چوی ابراهیم دتا ربی اللذی یحیی و یمین زما رب غلوی ذات تی چی جمدی کول و مرکول کن انجیل او تورات کې ابراهیم ته ابراهام وای او زمونږ عربی کې ابراهیم وای ابراهيم ابو الرحيم یو مهربان اطلا ناشنا پیغمبر دی زمون د حضور پاک نه پس درجه لري سکم د 200 کال عمر کې وفات شوی پیدا شوی عراق کې دی به شام ته تللی دی به فلسطین ته به مصر ته به واپس راغلی دی بیت المقدس سره نږدې یو خار دی یو سلور دیرش میله کې خلیل الرحمن هغه ته وایي او د یهودیان ورته حبرون وایي هلته کې خښ او زه د یهودیانو د قبضې نه مخکې ورغلی په دې علاقو ګرځېدل د تبلیغ او د دین د خورولو په سلسله کې نو قال ابراهيم هغه وخت چې وی د ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت زما رب غزاد ته چې جن دي کول او مړ کول کوي قال او دې انا وحي و امید زم جن دي کول او مړ کول کوم دې خلق مې مړ کړی جن او ما سي مړ جون دې ته وي چې د کشان انسان پروتي ته پکې روح واچي دې ته جون دې کول وي او یو انسان جون دې دې روح ته وانه دې ته مړ کول وي تو پک راغشتو ته او تور وانه کدا اسباب دي د مرګ مرګ انسان نه راولي دا کار کو چې پاره باندې مرګ راځي روح خپل او نو خپل دار انسان دا وسنه بار سمره یو سل پروت دی سر دی پکی رو خواچی یو مل انسان پروت دی روس امرو غواره امریکا امرو غواره چین امرو غواره یو انسان مر پروت دی سر دی را جمدی کی یا یو جمدی انسانی گوتی مور رو پتو پکی مولا پگوله مولا سر دی مر کی چی روح دیو باسی یو سړی چې د چانه روح وکړي شي روح په پکې اچولم شي نو چې روح پکې اچولم شي نو خپلم ستا کار نه دی نو قال انا احيي واميت دوی د جنگ د ټول عمر ټول کو د دې د ابراهيم عليه السلام نور خبره ورسره نه کولې دې د خلق دوکه کې وی اسانه د ورته وی ښا قال ابراهيم ابراهيم عليه اوس یو سوال دی که دی ویلي ابراهیم علیه السلام چې زه ستا خدای دې روغېږي نو د هغه خدای راغېږي او د هغه دا یقین چې دا یې سړی رښتونی دی او په دې خو هغه پوهېده چې دا کائنات خو ما نه دي جوړ کړي نو هغه ذات چې د دې طرف نه راغېږي د دې بل طرف نه راغېږي نو دا تاسو دا هغه ته نه وایي چې زه ستا خدای دې روغېږي دا روزانه دا نور سوک راکی دی خدای لکه نور ولاری منتا خرافتون کی خکاری دا ازمکا ورطا سوک گردوی ازمکا یو مدار کی گردی بے زوی شکل کی دا سوک گردوی پا دی نظام دا علی رالی یہ سوک نو سوری رفتار تیز دیو دا بل کم دی دا ولی او دا اسمومین مرتب ازدی کی گی نا انن لری کی گی زیاد دا ولی مرکه تل رستو شوی نه دی نه لار خطا کړی دا ولې دا ټول ولې نظام په یو وضع روان دی دا خو چا کړی دی کنه دی کړی دا سوچته چې دا وایي چې دا ما کړی دی نو فات فبهت الذي كفر حقا بکاره بیا او کافر حیران تا تشا کافر خدای وی والله لا يهد القوم الظالمين خدای هدایت نه کوي د پوی توفیق نه ور کوي ظالمانو ته چې څوک کافر شي نو خدای ورته د هدایت لار بدل کړي دي چې کې کافرو نه خدای په یو خدای یو بل مثال وي او کلذي یا تا کتلی مثال لار سویتا